دا دواړه په بنی اسرائیل کې احدهما کان عالما یو پکې عالمو نو هغه وسکولو یصلی المکتوبا هغه به مسکولو فرض فرض مز به وکو او فرایض په کولو به اکتفا کولا بیا به نور نوافل او ذکر او اذکار ته اوزګارې دنا ثم یجلسو او بیا بکینا سو فیعلم الناس الخير خلق له خیر تعلیم می ور کولو دین باندې به پویول چې علم دا دی عبادت دا دی مز دا دی روزه دا تدریس کول یا دا مو ایمانا دا تصنیف چې کې دام یعلم الناس الخير کتاب لیکي تفسیر لیکي د دینی کتاب لیکي والآخر بل کسو یصوم النهار درز به روجوا ويقوم الليل طول شپه ولاړو نو دا الله حبيب نه تپوسو شو ايهما افضل وی دې دواړو کې کوم یو غره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی فضل هذا العالم غروال د دې عالم الذي عالم يصلي المكتوبه چې صرف فرض مسکی او نور نفلونو ذکر او اذکار تا اوزگار نه وي ثم يجلس او بیا کینی فيعلم الناس الخير او خلق له خیر تعلیم ور کوي دا غیر پر مطالعه کوي دا غیر پر کتابونه ګوري نو د غرواله علی العابد الذی فابدغا یصوم النهار چغروجنی سی د ورځې او یقوم الليل او د شپې ولاړوي دمر غرواله د دې عالم ک فضلی علی ادناکم لک زما غرواله تاسو کې په یو معمولی غونته کس ای وای ګور کله الله حبیب دا سی ویلې چې لک زما غرواله تاسو کې په غره کس نوم سور لوی خبره ځکه که غره نه غره صحابي راولې نو الله حبیب سور غرواله ودلته وای ک فضلی علی ادناکم لک غروال زما پتا سو کی په معمولی باندې وجدارا یو سړی انفرادی عبادت کوي نو فائدې د ځان تر او دا عالم فائدہ دا نور ترسي قران دین کې خلق زکه یقیدت زکه نو باغبان اشاعت د اسلام کی رواه الدارمی رحمه الله وان علی